بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد خبر هم دا کوله چې کله دا خبره معلومه شوله چې سیکولریزم او د دې کوم د شپږ ارکان مو ذکر کړلو وطنیات او جمهوریت او معیشت او معاشرت او قانون شخصي ازادي دغه شپږ ارکان چې کوم مو ذکر کړلو د دې او د سیکولریزم څه فرق نشته دا د سیکولرزم یو حقیقي شکل دی، د شپږ ارکان یو زمیني ځمکنی حقیقت دی. که چېرې دا سیکولرزم نه لرې کړې، نو بیا سیکولرزم سره چېدي نه، بیا سره د اندېښنې وړ خبره ورکې نشته، ځکه څه حقیقت خو همدغه دی که نه؟ نو همدغه شی دی څه دنیا کې نافذ دی، نو هندي تر خال سیکولرزم یی، او هندر سیکولر خال ته هم ته سیکولرزم یی، حقیقت کې هم سیکولرزم دی. و معنایان د دیو د سیکولرزم یو معنا دی و یو حقیقت دی ته دې ته کله سوچ وکې نو بیا اوس ته فیصله وکړو پاکستان او افغانستان ته سیکولر دولتونه ویو او که غیر سیکولر ورته ویو کته یې چې مثلا سیکولر ورته یو نو سوال دا پیدا کیږي بیا څنګه سیکولر ورته مکمل خدا سیکولر نه دي کنه یعنی نو که څوک وي چې دا پوره خو سیکولر نه دي دا او د کې فلانه شی دا څه دی او فلانه لکه ته معاشرتي احکامو کې وخیلو که نه مثلا افغانستان کې بنده شوي پاکستان کې شراب منع دي که نه صحیح دی هغه تاسو ته مو ویلو چې یو خو د هغه ممنوعیت ختمولو دپاره د هغه مکمل تحلیل دپاره کار روان دی هڅې نه څه ویساروي او دا د یو حکمت په بنا باندې دا کار د دوی طرف نه شوی د خلکو سره یو سیاست په بنیا باندې خلکو کې اوسه پر څه نه څه غیرت شته دی هغه د واجن بل دا څه اسلامي سزا په هغه نه ورکول کیږي پوه شه زه دا اسلام د واجن نه لري معنا او بل دا څه پارلیمنت کې دا اکثریت حرام کړی دي انده اکثریت کې حلال کې به مغیر دین حلال وي نو تحلیل او تحریم حق بیا الله ته ور نه کړای شي کنه څنګه حقیقت کې د مغه ده نو هغه مو د زنا مثال بیان کړو متسیل چې هغه ارشه باندې ور کیاس نو څه خلدا خبره کوي شي چې دې د سیکولرزم کموالی شته دی صحیح دی بیا خاص طور باندې سعودیا په باره کې خلک یلی شي چیرې سعودیا نه کم از کم مایز د سیکولر دی سعودیا داسې سیکولر دی داسې سیکولر لکه څنګه مو مسلمانان یو لکه څنګه مو اسلام کې ان شاء الله شک نشته داسې د سعودیا سیکولر توپ کې شک نشته دی او ما یو مولانا اوس پر ونه ورو دوسه له سعودي سیکولر د خو سیکولرزم پیژنې نه نو تور سره اوس دین دغه پیژنګولې نه مخکې تاسو ته مې ویل سعودي سیکولر دی تاسو ته به کې د شي مشکل ورکه پیښ وای اوس دې تماشې کوه صحیح دی ته دا څرنګه سیکولر لنډه دا ده چې ډېر مثالونه ورته نه بیانو خبره راته سترېږي خو یو سړی د پاکستان او افغانستان یا نور اسلام په نامه مشهور دولتونه یا سعودیا په باره کې داسې ویلی شي چې یاره دې ته ته څرنګه سیکولر سیکولر یې نو موږ وړې وړې خبرو نه مخکې ځکه چې کله چې عام غونې سړی درته سوال وکړي که عالم وي خو سیکولرزم په باره کې نن سبا هر سړی عام سړی دی دا معلومات نه لري صحیح دی نو دې وجې نه لانډه غوندې خبرې هغه ته دا کو چې سعودیا او پاکستان او افغانستان لڅ نور ملکونو دوی ملل متحده منل دي کنه د ملل متحده قوانین منل دي کنه منل دي چې منل دي خو کفري مذهب ته ورو ملل متحده خو مذهب نه ماده هغه خپل اصول دي خپل فروع دي خپل عقاید دي اخ کې د انساني حقوقو چارټر ورته یې اخ کې ټول مذهب ذکر کړل نه مذهب د څو منل خو بس هغه ته ورو وخت هغه مذهب د څو منل عقیدتن تا وطنیت ومنل دیموکراسي او جمهوریت ومنل کپټالیزم او سیکولر معیشت ومنل معاشرات سیکولر معاشرات ومنل سیکولر قوانین وضعي قوانین کا داخلي او محلي او کا بین المللي او بین الاقوامي هغه د ومنلو او شخصي ازادي د ومنله ځکه عقیدتن خود ومنلو ومنلو ښه خالص عمل کې د کمون وي په عمل کمون څه شي نه کیږي نو دی وجه نه دا سیکولر دی بل خبره ده سامیشا د پر دا یو د وسطه دا ډېر بنیادی قاعده ده دا ډېر د هر مذهب د بنیاد ده بل د اسلام بنیاد نه د هر مذهب د بنیاد ده سره د سیکولرزم چې کله یو مذهب نه یو کاس بل مذهب ته لوټ مثلا اسلام نه څوک بل مذهب ته لړ نو دی سړی ته ته د اسلام په نظر د اسلام په چشمو ګوره اخ مذهب په چشمو ورته نه ګوره چې کوم مذهب ته ورغله دی ښه همدغه څه کار د بل مذهب تاسو سره کوي بل مذهب والا کاغه سیکولریزم یو کبل کو جوړ کو پری مذهب بي چې کله هغه مذهب نه اسلام ته چوک راشي هغه خپل چشمو سره وته ګوري ښه د ته د اسلام چشمو سره وته نه ګوري خو ته هغه تان د اسلام چشمو سره ګوره نو ته مذهب نه څوک لاړ شي هغه ته بنت د اسلام چشمو سره ګوره ته راشي هغه ته بنت د اسلام چشمو سره ګوره اندغه معامله د مو مسلمانانو او اسلام سره د نور مذهبونو ولا کوي که زړم کوبري مذهبونو ولا کوي که سیکولریزم ولا وي ښه پیګو اوس مثال مثال په تور یو سړی اسلام نه لړ د هندوانو مذهب ته هغه د هندوانو مذهب کې نور هیڅ نه دی کړی خو لوړ بت ته سجده وکړه چې وکړلو بت ته سجده وکړه اوس دې ته کچره ته د اسلام په چشمو سره ګورې کنه نو دې ته ته ویې ته کافر دی ولې کافر دی ځکه چې د هندوانو مذهب ته ور وخت دی کچره دې ته ته د هندوانو مذهب چشمو سره ګورې هیڅ کله بنت دي ته کافر ونه ځکه د هندوانو مذهب چشمو سره تاغه ته کله وکتل شي نو هغه خو د هندوانو ټول مذهب نه اختیار کړی کنه د هندوانو مذهب صرف یو رکن اختیار کړل چې بت ته سجده وکړه بس د هندوانو په نس هغه هندو نه شوی هندوان خپل شرطونه لري چې سړی هندو کیږي هغه د پر کنه هغه د ټپ بره کې اندازې کار کوي مثلا یو هندو لګیا شه د غوا غوخه یو خړل د وای وای غوخه یو خړل وای غوخه غو نه جایز غني هغه سړی د هندوانو نظر کې مسلمان شو ها تاسو خپل تاسو ته پته شته د هندوانو نظر کې مسلمان شول ځکه څه هغه د خپل د هندوانو مذهب چشمو سره هغه ته ګوري خو آیا هغه د مو نظر کې مسلمان شو که مو د هندوانو د هندوانو چشمو سره هغه ته ګورو هرغلی ته لوړ لوړ ولا کې مثال خو بیان شول نو ته کوم مو ته رغلی هغه ته که مو د هندوانو چشمو سره ګورو خو بیا خو هغه مو په نس مسلمان شو کنه خو آیا یو سړی د غوا غوښه وخوري هندو هغه سره هغه مسلمانېږي حقیقت کې نه چې ولې نه مسلمانېږي اله نه مسلمانېږي ځکه له ته د اسلام چشمو سره ورته وګورې الا نه مسلمانې کته دا بل مذهب چې شمو سره وته ګوره به خو مسلمانې خو ده پیګه اندغه مملا په کار د چې سیکولریزم سره وي یو کاست چې د ملل متحده قوانین یو منل هغه ټول سیکولریزم منل حقیقت دار خو څه مو یو سات پر ادا تنازل وکړو چې څه ټول نه دی منل صرف یو حکومي منل لري یا دوه حکومي نه منل دي د سیکولریزم هغه ته مو چې مسلمانانو نه کوم ورغه لري سیکولرزم ته هغه ته موږ د سیکولرانو په نظر نه ګورو ښا دا د سیکولرانو چشمو سره نه ګورو د سیکول د سیکولر مذهب چشمو سره ورته نه ګورو موږ د اسلام چشمو سره ورته ګورو چې کوم سړی اسلام نه سیکولرزم ته لور دی د اسلام چشمو سره ورته کله ته ګورې نو د سیکولرزم صرف یو حکم څه قبول کړي بیا هغه سیکولر شول لوړ هغه مذهب لوړ کله نور کافر شو کنه خو د سیکولرانو چشمو سره به ته نه ګورې د سیکولرزم چشمو سره ځکه چې هغه چشمو سره کله ورته ته ګورې نو هغه سیکولر هغه سړی ته هیڅ مکمل سیکولرزم اختیار کړي حتی که مونږ دا څه نه کوي دی وجنه که د دین خالص یو زارې برابر نشانه ورکې و د اسلام بیا غوی د سیکولر نه نو د سعودیا ته چې کوم خلک اسلامي ملک څه یې دا ورته اصل کې د سیکولرانو او چشمو سره ګوري ځکه چې سیکولران یې چې یاره د سعودیا کې دوره سخت دینداره ملک دی او سخت شریعت دی او د شریعت په څرنګه ختموو او دا واخه نه ورته وایي چې یاره ولا غیرت په کار دی وګوره سیکولران ورته یې څه حق دی نه په کار چې مو ورته وایي څه حق دی و کم بخته ته څنګه ورته حق یې نو ته خو ته ته ورته حق یې دی مطلب خدا شه چې ته د کفري د کفري مذهب چشمو سره وته ګوري کفري مذهب چشمه خو د تا چشمه نه دي کنه ته خپل اسلامي چشمه واچوه هغه چشمه سره وته وګوره ته د خپل کافر ولیدل شي د ځکه کې بیا هغه قاعده غلطي کی ښه خلک د بینوي څه د باطل غشي کوم طرف پی پوشه هغه طرف حق دی هغه قاعده د ځکه غلطه ده ځکه څه باطل سره باطل خپل غشه اخ طرف ورته وي ښه څاغه کې د خپل باطل یو کام سل موافقتونه وګوري یو کام سل شونه ورکه موافق وګوري خو صرف یو غیر موافق وي دغه باطل نو باطل بیا خپل غشې مغه طرف ته وي او مو د خپل اسلامي چشمو سره هغه ته وګورو نو هغه کې یو کم سل نه صرف یو باطل ورکی یا بیا باطل دی صرف یو باطل هغه عقیدتن خپل کړو یا بیا باطل دی نو ډېر اساني سره ته پته ولګي چې سعودي افغانستان پاکستان دا مکمل سیکولر دي مکمل سیکولر ښه و دا اصل کې د خپلې فائدې او د خپل نقصان لحاظ سره هم دا حکم لګيږي اوس د مو اسلام ته دي خبره کې نقصان دی اسلام ته مو ته نه اسلام ته اسلام ته دي خبره کې نقصان دی چې د اسلام یو حکم نه چوک منکر شي نو چې اسلام یو حکم نه چوک منکر شي او د سیکولرزم یو حکم ومني مو طرف نه ځکه دا سیکولر دی ځکه به موږ ته مکمل نقصان نشو رسوي ځکه کوم نقصان اسلام ته رسوله داغه بدل کې موږ ته به نقصان نشو رسوله ځکه لمو دا مکمل سیکولر ونه ګڼو خو دې ځای کې سیکولران خو خپل ځان لپاره مکمل فایدهمند چې کله دوی لپاره شي هغه نه بعد دوی ورته سیکولر یې کنه اوس صرف د سیکولرزم یو حکم قبول کړل د سیکولرن پر خود دوره پیدامان نه صحیح شو نو دی وجه نه غورته مکمل سیکولر نه یو خپل فائدې نقصان ته ګوري خپل فائدې نقصان ته ګوري او مو خپل فائدې نقصان مو به د اسلام فائدې او نقصان ته ګورو د سیکولرزم نقصان او فائدې ته ګوري د هر مذهب ولا نه ذکر کوي د مو نظر کې هغه سړی مسلمان څه هغه خالص صلیب وچی بس مو نظر کې هغه صحیح شول کنه شول او د عیسایانو نظر کې هغه ور پر عیسائی نه جوړیږي چې مکمل عیسایت نه قبول کړي خو موږ د عیسایانو چشمو سره خوغه ته نه ګورو خپل اسلامي چشمو سره ته ګورو اندرنګ مثلا دا کیدای شي دا څه وي ته یو عیسائی سړی وي هغه پګړې په سر کې مثلا پګړې یو نشانه غوندره پګړې په سر کې د عیسایانو نظر کې کېدای شي مسلمان وي ځکه چې خپل مذهب چشمو سره وته ګوري خو مو بیا هغه تان د اسلام چشمو سره ګورو کنه مو نظر کې خوغه سره په پګړی نه مسلمانې کی حتی کې بګیر نه مسلمانې کی مکمل عقیده مون سره نه مسلمانې کی روزه او حج سره نه مسلمانې کی جهاد سره نه مسلمانې کی عقیده نه خپل کړي ته دین ما متاثر کېږي ته دین ما متاثر کېږي سیرا سعودیا خو اسلامي مرګ ځکه نه وګوره د څوره مؤسسې کومې دي او د انساني حقوقو ولا کافر کوم دي انده ته شیعگان دا چرا سعودی حکومت خلاف دی الله بنده خو خود خلاف که یغو نظر که خدا سیکولر اله کیږي چې مکمل سیکولر شي هغه خپل مذهب چشمو سره وته ګوري ځکه اګرام نه دی څا ورته کوم باد یي خو دین ته دا مم متاثر کې کاته یاره د په حق دی ځکه څا غو ورته باطل یي دین معلومه ده شو ته ته هو ته استادان مغالي څنګه ته یې مغه ته معنی څاغو چته باطلې بسته اس د حق دی نه دینه معلومه ده چې څاغو چته حق یې مغه تر ته حق یې ځکه چې دا غو باطل یلو مانر ته حق کوي کنه ځای سعودي ته غو باطلې به زور ته به حق یم نو ته مغه مغه شګر چولې یو له سره کنه نو مغه تابع شوي نو غو تابع به یوه خبره کین ځان نه جوړه خپل اسلامي چې شمو سره وته وګوره چې یو د سیکولریزم حکم کې موجود وي بس هغه ور دکاشه مغه طرف وده خو ورکیو موجود نره عقیدتا چې کله چې کله سعودیا او پاکستان او افغانستان د پاکستان او افغانستان سره راځي ذکر کوو نور سعودیا کله سیکولر ثابت شول ځکه چې سعودیا په ظاهر ډېر شرعي ملک خاص ګوتل دي سعودیا څخه کله سیکولر ثابت شي وشه به پاکستان انډونیشیا او د نور عرب ملکونه او افغانستان د بل اولا په اولا درجه سره ته بیا سیکولر شول کنه ځکه بل د سعودیا نو من کافي ده د بل یو نقطه باندې سوچ وکړه بل نقطه باندې دا نقطه مو چې شرطن غو بیان کړه خو لګ وضاحت مو ته ضروری ولې دا شور کې هغه دا سګورا یو یو مذهب وی هغه عقیدتن قبل ول یو هغه باندې عمل کول نو دې باندې خو د مو اتفاق ته عقیدتن چې قبول کی کامل ور باندې نه وکړه ان کافر دی دا پوه شو کنه شو پوه چې کله سعودیا یا پاکستان او افغانستان نور اسلامي ملکونو د ملل متحده قانون او قوانین د ټول منل دي بین المللي قوانین منل دي کنه د اسخاتي ورمن کړه منل دي چې کله منل دي د ملل متحده قانون کې وطنیاتن ده جمهوریتن د ملل متحده قانون د دیموکراسي او کیپټالیزم او سرمایدارانه نظام معیشتن د ملل متحده قانون دی سیکولر معاشرات نن د ملل متحده قانون دی وضعي قوانین نن د ملل متحده قانون دی شخصي ازادي د ملل متحده قانون دی او دا ټول سیکولرزم د ملل متحده قانون دی سیکولرزم بین الاقوامي سیکولرزم غاره کنه کلیسا دی غاټه کلیسا دی د ملل متحده دا اصل مرکز دی د بین د بین المللي سیکولرزم غاره ده مرکز ده خاص کله سعودیا دا ارت منل دي عقیدتا خو منل دي عمل کې نشته صرف جمهوریت مثلا عمل کې نشته یو څه نه څه سیکولر قوانین عمل کې نشته نو عمل کې د ما وی کنه عمل کې د ما عقیدتا خو قبول کړه رګندا شپږ وړه ارکان د سیکولریزم عقیدتا قبول کړي دي ځکه ملل متحده قانوني منل لري ته ملل متحده قانوني ومنل هغه قانون کې د شپږ وړه شونه شته کنيشته ټول سیکولریزم ورکشته کنيشته نو سیکولرزم او داغه شپږ وړ ارکان یا عقیدتا قبول کړی دي نو کمال ور باندې کوي کنه کوي عمل سره خو کار نشته عمل خو یو امریکایي به ور باندې عمل ونه کی مثلا به څه کوي هغه مسلمان ورته مسلمان دی نو عقیدتا چې قبول کړی دا سیکولر دی عمل ور باندې وال نه کوي دا عمل نه کوونه وجه دا نه چې مسلمان دي ځکه نه کوي هغه خو واضح تور باندې خبرونو کې خپل تقریرونو کې ملل متحده ته د اطمینان ورکوي دا خبره خاص ذهنون کې نه ملل متحده تر دې اطمینان ورکړي د جمهوریت مو والي نه غواړو قذافین د خبره کوله بشار الاسد دن د خبره کوي د سعودیا بادشاه دن د خبره کوي چې څوره د عربو بادشاهانو او امیرانو او ملکان دي دا ټول د خبره کوي د جمهوریت مو والي نه غواړو هغه د جمهوریت مو ځکه نه غواړو څه اوس اوس پورې د خلکو ذهنونو نه اسلام نه وتل اسلامي غیرت دی وجنه که اوس مو وټونه وکړو نو وټونو کې په کوم اسلامي سړی وي مغه ته خلکو وټونه ور کوي هغه ته خلکو وټونه ور کوي هغه اسلام نافذ کوي مکمل شریعت نافذ کوي دی وجنه وره پرې مو باید خپل امریات او خپل ملوکیات او خپل بادشاهت قائم وساتو چې د خلکو ذهنونو نه اسلامي غیرت مکمل تور باندې وباسو هغه نه بعد څه کله وټونه وشي نو خلک وټونه د سړی ته ورکړي چې هغه مکمل سیکولرزم نافذ کړي دا په واضح الفاظو د تمامو د عربو ملکونو ولا حکمرانانو د خبره کړې ده ملل متحده ته دا اطمینان ورکړل او د حقوق انساني ولا تنظیمونو ته او بار بار په زرونو ځلې دا خبره کړې خو دې خبره کې دا یاد وساتو بیا ما خبر ته بیا وسیګو دې خبره کې دا سوچونه کو څو چې کله دغه باطل خال دا خبره کوي او ملل متحدان په دې مطمئن کیږي ها دینه معلومه شو چې د کوم اسلامی قسم خلق دي چې د جمهوریت ته وټونو ته ودرېږي ها ته وټون ته ودرېږي دینه معلومه شو د کوم وټون ته ودرېږي مرسی غونې خلق نو دغه باطل خلق د کوم د عرب حکمرانانو غنه باطل خالتي او د ملل متحده ول خالتي دا خو د دې خلکو خلاف دي څه خلاف دي پوه شز د حق خالتي د کوم اسلام د پره وټونه غوړي نو دا مغه خبر ته بیا وسیګو زه بیا د حق ونی اسلامي چشمو سره وته وګورخه هغه خو خپل د سیکولریزم چشمو سره وته ګوري هغه خو هغه اسلامن ته نه غواړي چې کوم جمهوریت کوم اسلام راولي د جمهوریت په طریقې کوم اسلام څه راشي اکثریت پاس کی هغه اسلامن ته نه غو نه غواړي ښا هغه اسلامن ته په ځم بعد هغه د خالص نوم هم په ځم بعد نو ته څه کوي به دا څه کوي ته اسلام نوم خالص چا پر د چا اسلام الدین نامه یو اسبته د مسلمان دی کا غټ کا پیر شي نه دا غو چې شمو سره بوتنه ګور دي ته بون ته خپل اسلامي چې شمو سره ګوره ته سره د دي چې کوم د مصر تاغوت دی د مصر فرعون سیسی عبدالفتاح سیسی نامه دی جرنیل چې کوم غا محمد مرسی لره کې جیل ته واچول خپل حکمران اگر کا سیسی غټ فرعون دی او غټ باطل دی هغه د محمد مرسی په دی واجه مخالفو د محمد مرسی چې کوم اخوانه دی دا اخوانی په دی واجه مخالفو چې هغه اخوانی نه دا ډور کې دلته نه چې د اسلامي احکام راولي نافذ کی په همدی وجه مخالف وو. ملل متحده او امریکا هم ددی محمد مور سی په همدی وجه مخالف وه ځکه یې سی سی ته څه ونه یلو کنه سی سی ددیو قانون مخالف کار وکړ د جمهوریت مخالف کار یې کړ او کنځ دی نیولو هغه هم ورته څه ونه یلو ان د محمد مور سی په همدی وجه خلاف وو چې اګر که د جمهوریت په طریقې او د اکثریت په طریقې ته څه نه څه اسلامي احکام راولې خو د اسلامي احکام خود راولې کنه نوم خو د اسلامي احکامو دی کنه نو دا محمد مرسی سره خالص د اسلام په واجه دغه دښمنی وخه په بل واجه نه دا الله ته پر خبره کو خدا دوی ورته د خپل سیکولر مذهب چشمو سره کتلو خو آیا مو د دوی چشمو سره ورته وګورو ورته حق ویو محمد مرسی ته ها حق ورته ویو نه حق ورته ځکه نه چې موږ خو سیکولر خال نه کنه چې سیکولر چشمو سره ورته ګورو موږ اسلامي چشمو سره ورته ګورو چې اسلامي چشمو سره ورته وګورو نو عبدالفتاح سیسی او ملل متحده او امریکا او محمد مرسی کې هیڅ قسم فرق نشته اندارنګ اربکان چې کوم کې راغله وټونه غټلې وو ترکیه کې ترکیو کې وټونه غټلې وو هغه فقیر هیڅ اسلامي حکم نور نه غوښتل ښه هغه خالص دا غوښتله چې د سیکولریزم مطابق یعنی حتی کې هغه شی غوښته چې هغه امریکا کې وو خو ترکو کې نه ترکو کوربن پابندي و یعنی د ترکو کفر امریکا نه ور زیات شو د چمچي ولا ای ته خان نه مې رګه چمچي نه یې رګه دا چمچيري دغه غنه ورتیر شي د قذافي او د نور کوم حکمرانان د عربو بشار الاسد او غیر دا غنه ورتیر شي سیکولریزم د پره نو ترک ولا غنه ورتیر شي ترک ولا حجاب خځو باندې مکمل ممنوع کړو امریکا کې خدا خبره وا سیره حجاب کڅوک چوي ورته اجازه ته او کڅوک نه چوي چا باندې کڅوک یا چوي نو په زور بونه چوک حجاب لری کوي نه وکڅوک نه چوي په زور به څوک ورغستوي نه اندي ته شخصي ازادي هي کنه شخصي ازادي ته ویلو کنه د سیکولرزم ایثار د اسلام ایثار نه دی اگر که په ظاهر هغه ته اسلام ته څه پیدا ورته ورسیږي نو دا د سیکولر حکم خلاف کار هغه کې روان و چې تا ترکو کې څنګه کې خځه باندې مکمل دغه بند کړه او بیا خصوصي تور باندې چې چا حکومت کې نوکری کوله هغه خځه کا که چیرې برکا چوله یو پرده وای بیا هغه نوکري نه لري کول خوند د دې نوکري نه لري کول اربکان څه کله وټونه وګټلو هغه نور هیڅ نه وختلو هغه خالص دا غوښتو چې خالص امریکای غوندې نور یورپ غوندې پاکستان غوندې د حجاب او د برکې چول ولاته اجازهات وي او نه چول ولاته اجازهات وي خیر دی صرف دا شی غوښتل د تورکو څه کوم سیکولر جرنیلانو مشهور هغه ور باندې بغاوت وکړ د اربکان حکومت ختم کړ زه د اسلام راولي د مسلمان د اسلامي پارټي باندې اوسه پورې مشهوره ده پارټي نور اسلام هیڅ غوښتو سیکولریزم غوښته دا سیکولریزم حکم دی دا دا سره اسلام دی نه دواړو طرف ته ازادي نو څه کوي دا جرنلونو سیکولر جرنلونو نظر کې دا اسلام اوس د ما نظر کې اسلام شي هغه نظر کې خدای اسلام ځکه چې اسلام طرف ته ورکه یو زاره برابر د حجاب ولا مسالې ته ازادي و او نظر کې څه خپل نظر سره وته کتل موږ به اسلام نظر سره وته ګورو اسلامي احکام خو بل چا ته پر نه بدلو کنه د الله بنده کنه اوس مثال په تور دغه پاکستان کې غب لګیا شي کافر د بریلیانو چې کوم زیارتونه دي هغه زیارتونه باندې بار شي د مړنګو بریلیان به د جهاد اعلان ورسره وکړي وبکي او ممکن نه ده وکړي صحیح او بریلیان دومره جنگ ورسره وکي چې بس ډېر کافر هم مړه کي او هر څه وکي که نه او خپل هم مردار شي نو وي تیاره یې که هر څه وي بس د اسلام په نامه جنګ دوی وکړو هغه د اسلام خلاف کول و حقیقت هم دار چې کیدای شي هغه د اسلام خلاف د واجب نه د قبرونو او تړانګ کړي خو څه کوي موږ د مغول شمو سره وګورو د بر برلیان ته شهیدانو نه ویو نو دې تاسو ته کوم مثال بیان کوم ډیر زیات مثالونه دي کنه په زرونه دي کنه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین